نعمت الله دا ځای دی بسم الله الرحمن الرحیم وسکرو رایات کې تاسو وسکرو رایات کې تاسو نعمت الله نعمت د الله د الله تعالی نعمت رایات کې کم نعمت علیکم چې پتا سوی کړی دی د الله نعمت یادول څه دي د هغې شکر ادا کول را یاد کې تاسو نعمت د الله علیکم چې په تاسو یې کړی دی مظهري استاذ وی په موږ باندې د الله نعمت څه دی ارسال الرسل رالیږل د پیغمبرانو ورې د پیغمبر رالیږل دا دا څه وي د الله د نعمتونو لوی نعمتي انزال الکتاب رالیږل د کتاب کتاب هم د الله لوی رحمي او بل دی التوفیق للاسلام چې سړی له الله توفیق د دین د کارونو ورکی دا لوی نعمت دی یاد کې تاسو نعمت د الله چې هغه کړی دی په تاسو ومیثاقه الذي او وعده د هغه هغه ومیثاقه او وعده د الله الذي هغه وعده واسقکم به چې الله وعده کړې ده تاسو سره په هغې اذ قلتم سمعنا په هغه وخت کې چې تاسو وې چې مونږ واورېده دا خبره د رسول الله سره هم دا وعده کړې وه واطعنا او مونږ تابعداري کوو بیا مسله ده واتقوا الله د الله نه ویریږئ خاص کر دا وعدې دا مه ماتوئ ان الله یقینا الله علیم هغه دی ښه علم بذات الصدور په هغه خبرو چې کم په سینو د خلکو کې دي هلکه چې سړی په خوله په خبره خولم نی خوځولې سینه کې دننه پرتې وي په هغې الله خبر دی نو لا چې خوله پې وخوځې په هغې خو په طریقه اولا باندې خبر دی بیا مسله ده د الله د دین د خدمت دپاره کلک ودرېږي چې کوم ځای کې څه موقع وي د دین د خدمت کلک ودرېږي او بل دا دی چې عدل او انصاف او خاص کرګوی نه ده چې ستا په مخ کې یو کار وشو د چا پرواګانې مه ساته صحیح ګوی کوه چې دا کار داسې شوی دی یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ای ایمان والو کونو شی تاسو قوامینا کلک ولاړ په خپل دین باندې کونو شی تاسو قوامینا کلک ولاړ په خپل دین باندې په خپل دین باندې کلک ودرېږئ یوازې دا نه چې مونځ او یوازې دا نه چې روژه بلکې تمام معاملات او په معاملاتو کې یو معامله ده د شهادت لله شهداء او خاص د الله د پاره شی ګوی کوونکی لله خاص د الله د پاره شی شهداء ګوی کوونکی بالقسط په عدل او په انصاف چې سم معامله او دالته یو معامله وشوه یو سړی چوویشته اوس به حکومت او عدالت څنګه فیصله کوي نو عدالت خو دلته نشته دی خو پاس تحصیل کې دی عدالت ته څه پته لګي چې دا سړی پلانی ویشتی دی او عدالت چرته لیکلی شي چې پلانی پلانی ویشت عدالت به ورته وایي عدالت ته به تاسو ووایې تا ته څه پته لګي دا دې خلکو ذمهواري ده چې چا دا په دغه ځای کې حاضري مه د یو خیال ساتي او مه د بل خیال ساتي او نه د خپل ساتي او نه د پردي صرف او صرف د الله خیال دی ساتي او چې څنګه شهادت دی هغه دی لاړ شي په دغه کې دی وکړي صحیح هلته دی وکړي لله خاص د الله د پاره شی شهدا اګوي ګونکي بالقسط په عدل او په انصاف کله نا کله موږ عدل نه کوو انصاف نه کوو شهادت صحیح نه کوو وایي ځکه دا مې دشمن دی او دا مې دوست دی دا مې دشمن دی څنګه وله ګوی وکم یا دا مې دوست دی د ده خلاف څنګه ګوی وکم وایي نه نه نه نه د منځ نه دا خپلولۍ او دا دوستانې او دشمنۍ لرې کې ولا یجرمنکم روچت دی نکی تاسو له ولا یجرمنکم روچت دی نکی تاسو له شنآن قوم دشمنی د یو قوم د یو قوم سره دشمنی ده بغضم دی وسره دا بغض دی روچت نکی تاسو علا الله تعدلو په دې خبره چې تاسو به عدل نه کوئ اورګه دا دشمن دی چې زه د ده خلاف هر څه وکړم اعدلو عدل کوئ انصاف کوئ هو دا عدل چې دی اقربو دا ډیر نږدې دی لتقوا پرهزګارۍ ته واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله یقینا الله خبیر دا ډیر ښه خبر دی بما تعملون په هغې چې تاسو کوئ بشارت خوشخبری وعد الله الذین وعده کړې د الله د هغې خلکو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی دې مؤمنانو سره الله وعده کړې ده چا سره چې چا ایمان راوړی دی و عملو الصالحات او هغوی کړي دي نیک کارونه ایمان او د ایمان سره اعمال صالحه دې خلکو له ته د الله د وعده ده دوی سره د څه شي وعده ده لهم مغفرة چې شته دی د هغوی دپاره بخشش که څه ټک ټوک بدعملۍ کړي وي الله به هغه بدعملۍ دوی ته معاف کړي لهم چې شته دی د دوی دپاره مغفرة بخشش د ګناهونو او دا کم نیک اعمال چې کړي د نیکو اعمالو دپاره دی و اجر عظیم بدله لویه تخویف والذین کفرو او هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی وکذبو و هغوی دروغ ویلی دی بې آیاتنا زموږ آیاتونو ته چې دا د قرآن آیاتونه دا مړه د ځانه خبرې دي اولئک دغه خلق اصحاب الجحیم هغه خاوندان د جهنم دی بیا دی د ایمان او د دیندارۍ ډیر خیر او برکت دی ډیر خیر او برکت په دنیا کې هم دی د دې ایمان او د دې اعمالو د وجې نه به الله په دنیا کې ستاسو حفاظت کوي رسول الله وګورئ ډیرو موقعو کې دی کافرو ورته سازشونه وکړه خو چې چونکې اعمال صالحه او د اعمال صالحه او په برکت سره الله دې پیغمبر ته نجات ورک یا ایها الذین آمنوا اذکروا ای مؤمنانو را یاد کې تاسو نعمت الله نعمت د الله علیکم چې کړی دی په تاسو الله ولګېده او ستاسو غیبي نصرت یې وکړو دا کله اذ هم قوم په هغه وخت کې چې قصد وکړي یو قوم اذ هم قوم په هغه وخت کې چې قصد وکړي یو قوم ان یبسطو الیکم چې هغه واچوي تاسو ته یبسطو معنا دی راخواره کي راوږده کي الیکم تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه یو موقع داسې وه چې یو قوم و هغوی اراده وکړه چې موږ دې مسلمانانو ته لاس اچو او دا قتلو لیکن الله په خپل کرم سره چې دی د خپلو مؤمنانو حفاظت وکړو فکف ایدیهم الله بند کړه لاسونه د هغوی عنکم ستاسو نه واتقوا الله ویریږئ د الله نه واتقوا الله د الله نه ویریږئ وعلی الله او خاص په الله فلیتوکل المؤمنون بروسه دی وکړي اعتماد دی وکړي مؤمنان و یو موقع داسې وه چې یو قوم اراده وکړه چې دی مسلمانانو ته موږ لاس واچو او قتل کو لیکن الله په خپل کرم سره چې دی د کافرو لاسونه بند کړو نو دا روره چې تاریخ وګوره ډیر ځایونه داسې راغلي دي چې کافرو اراده کړې ده چې موږ په دې مسلمانانو باندې حمله کوو قتلوي الله بچ کړي دي هغې کې یو واقع وه څه د وطن خبره وه د مسلمانانو څه خبره وه په دې خبره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو نظیر قبیله نه ده یهودو د هغوی ځای ته ورغی چې ورغی د دوی مشر چې دی کعب ابن اشرف و کعب ابن اشرف رسول الله راوست خپل ځای کې کینو داسې ځای کې کینو چې دا دیوالو کوټه دلته کینو دا صحابه هم وسره دی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان او دا لوی لوی هسته دوی سره لاړل په خپلو کې جرګه کوي چې یا لکانو نن چې کومه موقع موږ ته میلاو شوې ده او دا پیغمبر راغلی دی داسې موقع موږ ته نه وه میلاو راځئ چې قتل کړو او چې قتل کو خلاص به شو دی نو د دوی یو بدماش و هغه وله تیار که پالوان وی ته به لاړ شي یو لویه تیږه دا به د پاس کوټې ته وخیژی او د پاس نه به پرې دغه کې راوغورځی دا لاړه د جن د جرند پل نه دی د جرند پل دی اوچت که کوټې ته وخت چې دې کې حضرت جبریل راغی او رسول الله ته وی چې پاسه د دې ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې طریقه باندې پاسید چې دوی په ځان پوه نه کړه او همدقه سیسې د دغه ته راغی مدینې منورې ته الله وی دې خلکو د اراده کړې وه چې تاسو قتل کی چې پیغمبر قتل شوی وي او دا خلفای راشدین قتل وي خو ټول امت قتلو لیکن الله د دوی حفاظت وکړه فکف ایدیهم الله بند کړه لاسونه د دوی عنکم ستاسو نه هلکه دا د تقوا برکت وښه واتقوا الله د الله نه ویرېږئ تقوا اختیار کړئ وعلى الله خاص په الله فليتوکل المؤمنون بروسه دې وکړي مؤمنان ولقد اخذ الله یقینا واغست الله ولقد اخذ الله یقینا واغست الله میثاق بنی اسرائیل کلک وعده د بنی اسرائیلونه د بنی اسرائیلو د یهودونه الله کلک وعده واغشته چې تاسو به د خپل پیغمبر باندې ایمان راوړئ د ده تابعداري به کوئ د دین پابندي به کوئ وبعثنا منهم او منګه مقرر کړو د دوی نه وبعثنا او منګه مقرر کړو منهم د دې بني اسرائیلو نه اثنی عشر نقیبا سلور مشران دا دولس مشران دولس مشران بنی اسرائیل دولس قومونه الله تعالی د دوی هر یو قوم د پاره یو یو سردار او نګران مقرر کړ هغه به دا ذمه واري وه چې دی به د خپل قوم نګراني کوي د خپل قوم خیال به ساتي وبعثنا منګه مقرر کړه منهم اثنی عشر نقیبا د هغوی نه دولس مشران نګابان وقال الله او الله ورته ووی چې انی معکم یقینا زه ستاسو سره یم په نصرت کې او په امداد کې زه ستاسو سره یم ګوره دلته توی لیکلې ده معکم وقف مطلق دی مطلب دا دا خبره ختمه شوخه دا خبره ختمه شوه دا به د دې رسو سره نه لګوئ دا رسو ځان له خبره بله ده زه ستاسو سره یم خو یو بله خبره وورئ لئن اقمتم الصلاة په دې شرط که چېرې تاسو ودرو مونځ په بنی اسرائیلو کې د موسی علیه السلام په دین کې هم مونځ وخه لئن اقمتم الصلاة په دې شرط که چېرې تاسو ودرو مونځ د مانځه اهتمام هم وکړو دا یو و آتیتم الزکات او تاسو ورکه زکات دینم دا معلومه شوه چې د موسی علیه السلام په دین کې هم زکات و آمنتم برسولی او تاسو ایمان راوړو زما په پیغمبرانو په ټولو پیغمبرانو م ایمان راوړو و عزرتموهم او عزر یعزرو خپله معنا ده د تعظیم د وجې د چا امداد کول او تاسو امداد وکړه د دې پیغمبرانو تاسو امداد وکړه د دې پیغمبرانو یو د مانځه اهتمام هم وکړو د زکات اهتمام هم وکړو په رسولانو مو ایمان راوړو د رسولانو امداد هم وکړو او د خیر او د ښېګړې کارونه هم شروع کړو و اقرضتم الله او تاسو ورک الله له دا خپل مال و اقرضتم الله او تاسو ورک دا خپل مال الله ته قرضا حسنا په ورکولو خیسته سره مراد ته دلته څه شی دی نفلي صدقې نفلي صدقې مو کړې ګورې د نفلي صدقو بې اندازې خیر او خیر او برکت دی دنیا کې هم او د دین په باره کې هم نو که دا کارونه تاسو وکړه د مانځه اهتمام هم وکړو د زکات پیغمبرانو زمه باندې ایمان راوړو نو لاکفرن خامخا خامخا زه به لرکم لاکفرن خامخا خامخا زه به لرکم عنکم ستاسو نه سیئاتکم ګناهونه ستاسو په دغه اعمالو باندې به زه ستاسو ګناهونه ختم کم یوازې ګناهونه نه ولا ادخلنکم او خامخا خامخا زه به دننه کم تاسو څه شي ته جنات جنتونو ته تجري روان به من تحتها الانهارو لاندې د هغې نه نهرونه د دې جنت د ونو لاندې او د دې بنګلو لاندې د دې محلونو لاندې به دا نهرونه رواني دا مته وعده واغشته د بني اسرائیلو نه فمن کفر چا چې کفر وکړ بعد ذالک پس د دغې نه د الله سره یې واده وکړه او د وعدې خیال یې ونه ساته او بیا کفر وکړ منکم ستاسو نه خبره بني اسرائیلو سره ده فقد دول یقینا ګمراه شو هغه سوا السبیل د سمې لارې نه بیا مسله ده چې د الله سره واده وکې او بیا هغه واده ماته کې د هغې څونه نقصانونه دي قرآن مجید د هغې دوه نمونې بیانوي یو د یهودو بیانوي چې هغوی وعدې ماتې کړې د وعدو خیال یې ونه ساته الله دنیا کې عذابونه پرې راوستل دا او بل د عیسیانو واقع بیانوي فبما نقدهم نو په سبب د ماتولو د هغوی فبما نقدهم نو په سبب د ماتولو د هغوی میثاقهم خپلې وعدې له هغه انبیا پیغمبرانو سره چې دوی کمې وعدې وې هغه دوی ماتې کړې د دغه وعدې د ماتولو په مقابله کې الله وایي ما پې عذابونه راوستل یو څو کم نمبر یک دا دی چې لعناهم موږ لعنت وکړو په هغوی دا مې راواغشتل د خپل رحمت نه مې لرې کړل لعناهم نو موږ لعنت وکړو په هغوی د خپلو رحمتونو نه مې لرې کړل کله چې سړی باندې د الله رحمي د هغه زړه نرمي ښه د دین د خبرو نه هغه متاثره کیږي خو چې کله سړی د الله د رحمت نه لرې شي نو زړه سخت شي لکه کاڼي هغه باندې بیا د دین خبرې اثر نه کوي نو دویم داو وجعلنا قلوبهم منګه وګرځول زړونه د هغوی قاسیتا سخت نه پې بیا کتاب سا اثر کو نه پې بیا د پیغمبر خبرې سا اثر کو او د دوی د زړه د سخوالي اثر دا و چې د الله د کتاب هم خیال ونه سات که د الله په کتاب باندې عمل څه کوي چې د الله په کتاب کې تحریف شروع کو یحرفون الکلمه چې هغوی بدلوي د الله خبرې عن مواضعه د خپلو ځایونو نه یحرفون الکلمه هغوی بدلی د الله خبرې عن مواضعه د خپلو ځایونو نه دوی د الله په کتاب کې تحریف شروع که تحریف تحریف دوه قسمه دی یو تحریف دا دی چې الفاظ بدل کی دې بدبختو به الفاظ هم بدلول او یو تحریف معنوي دی الفاظ بدل نکی خو مطلب غلط بیانوي غلط مطلب لکه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت دا دی چې به څنګه د آخر زمانه پیغمبر ربعتون درمیانه قد به وي دوی دا الفاظ بدل کړه تویوالون ابه اوږو دي ګوره تحریف راغی د هغه سترګې به تکې توري لکه رانژې اچولي دی به ووی نه د اخر زمانه پیغمبر به داسی چې شنې سترګې به دا خبرې وکړي نور ډیر دغه دي یا مثلا د دوی په دغه کې دا راغلی چې یو شادي شوده سړی یا ښځه چې زنا وکړي نو د هغه دپاره څه دی رجم دوی دا ترې لرې کړو او وی وی چې کم سړی زنا وکړي نو مخ وله تور کړي او په خر سور کړي یو څو لرګي ووهي بس نور بیا پرېږدي نو یحرفون الکلمات دوی بدلوي د الله خبرې عن مواضعه د خپلو ځایونو نه ګورې د الله کتاب کې ډېر لوی خیر دی لوی برکت دی او که د دې نه محرومه کیږي نو هغه سړی به محروم وي چې هغه د هر قسم خیر نه محروم وي ونسو او دوی هیر کو ونسو او هغوی هیر کو یعنی پریښود حظوا یو لویه حصه مما د هغې خبرو نه ذکرو به چې دوی ته نصیحت کولی شو په هغې بل د دغه بدعملی د وجې نه الله په دوی باندې یو دا عذاب راوست چې دوکې شروع کړې ښه د قوم کې دوکه یا په یو انسان کې چې هغه کې دوکه ماری دا هم د الله یو دغه د غضب دی چې په ده باندې شوي ولا تزالو همیشه به یې ته الله پیغمبر علیه السلام ته وایي همیشه به یې ته تطلعو چې ته به خبرېږي علا خائنت په یو دوکه منهم د دوی نه نن به خبر شي چې پلانې دوکه وکړه سبا به خبر شي چې دا بله دوکه وکړه بل ورځ به خبر شي چې بله دوکه وکړه الا قلیلا منهم مگر لږ د هغوی نه چې کوم حق پرستی لکه عبدالله ابن سلام یا د هغه ملګري اوس داسې خبرې چې د الله د حکم د جهاد نی راغلی نو د جهاد نه مخکې په دونه چړنې میړنې ورسره مه کوه فعف عنهم تعفو که دوی ته که تا سره په ذاتي مسلو کې دې خلکو چې ته زیاتې میاتې وکړه نو فعف عنهم دوی ته عفو که وصفح او مخ ته وګرځوه درګذري وکړه دوی ته ان الله یقینا الله یحب المحسنین هغه محبت کوي د نیکانو سره دویم نمونه هلکه چې د الله سره معاهده وکړي د الله سره واده وکړي او هغه واده ماته کې په دنیا کې د هغوی ګوره ډېر لوی دغه دي ښه عذابونه دي راشئ وګورئ د عیسیانو تاریخ ومن الذین قالو او د هغې خلکو نه چې هغه وایي چې انا نسوارا یقینا موږ عیسیان یو د دغې خلکو نه اخذنا میثاقهم موږ واغشتله واده د دوی چې تاسو به په خپل کتاب صحیح عمل کوئ د خپل پیغمبر به اتباع کوئ فنسو نو دوی هیره کړه پرېښودله حظا حصه مما د هغې خبرو نه ذکرو به چې دوی ته نصیحت کول شو په هغې چې کله دوی د الله کتاب شاته وغورځو د الله د کتاب قدر یې ونه کو الله په دنیا کې پې عذاب راوسته په دوی کې الله دشمني پیدا کړه بغض پیدا که د یو بل مخالفت فاغرینا اغرا یغری خپل معنی دی دتکارل دا سپی چا پسې کوی نه دلته معنی دی واقع کول نو موږ واقع کو بینهم العداوته په منځ د دوی کې دشمني والبغدوا او بغض دا د عیسیانو درې ډلې وې او دا درې پارټۍ یو هر یو پارټي د بله دشمن وه یو نستوریه به وي یعقوبیه به وته ملکانیه به وته وي د دوی هر یو نظریه د بل خلاف وه او سره خپلو کې به جنګونه کول دا جنګونه صرف او صرف د دې وجې نه چې دوی د الله دین پرېښو دا بزرګان نه دي دی وایي چې څومره تاسو دین له زور ورکوي دونه به درکې اتفاق راځي چې څونه تاسو دین ته شا کوي دونه به درکې خپلو کې اختلاف دغه کیږي راځي فاغرینا بینهم العداوه نو واچو موږ په منځ د دوی کې دشمني والبغضوا او بغض او دا ارسه به د دوی وي الی یوم القیامه تر ورځ د قیامته پورې وسوف ينبئهم الله او زر دی چې خبر به ورکړي دوی ته الله په ورځ د قیامت مراد د خبر نه څه دی بدله بما د هغې کانو یصنعون چې هغوی به کوله بیا دې ترغیب اتباع د رسول الله ته یا اهل الکتاب اهلی کتابو یهودو او عیسیانو قد جاءکم یقینا راغی تاسو ته تا رسولنا پیغمبر زمونږه زما چې کوم ډېر لوی پیغمبر دی هغه راغی تاسو ته یبین لکم دا پیغمبر بیانوي تاسو ته زه یا اهل الکتاب دې ځای پورې بس دی خلک ګړو ته ګوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما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 د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاک هغوی ته هم صحت ورکړي د دې بازار خلکو دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله پاک یې د دین سره محبت پیدا کړي دا کوم مشکلات دي مالي معاشتي مشکلات دي دې لپاره هم دعا وکړئ چې الله په خپل کرم سره دا تکالیف په خپلو اسانتیاو باندې بدل کړي وصلی الله تعالی الله دې